قران کریم کې دا لفظ څلور پیری ذکر دلتا جاسیه کې درشتم بطریق الاخبار عن حال الكفره رسیدل د یو چیز اخیر ته بلوغ الشیء الى الاخر عرفان چې شی اخر ته ورسی نو پاغي باندې مهر اوهلی شي مهر وهل د ختم سره لازم وي مهر چې په یو سیز باندې اوهل شي مداغینا چې وسته هم نشي جامع وی خپل افراد لره بل شي پکې وردن د کولې نشي مانع وي د دخول د غیر نه لازم د مهر سره بندیدل او منکول دي او هغه ته وی ختم دیزه کې اوله او دویمه معنا احتمال نه لري قران کریم کې او صاحب قلوب الكفار پینزیش ویش لکه د مؤمنانو پینزلس دي هدایت صفا کول د زړه آل عمران 154 ربط القلب انفال دیاره زینت الیمان فی القلب حجرات ست اطمینان القلب رعد 28 خط قلب حج 54 وجل القلب چې پزړه کې یار راشي لین القلب زمر قیس سلامت القلب امتحان القلب صفات چیامی شیخ تپنچر رحمه ما به خبره کوله چې من تفسیر کې خلق ته چل د تاریخ هم خيو قران کریم کې اوصاف المؤمنین راجمه کا بقره کې 177 285 ال عمران کې نساء انفال توبه رعد حج مومنون فرقان سجده احزاب سوره فتح او حجرات زاریات معارج سوره دهم آیاتونه راجمع کړه او شیخ فرمایي چې نوم ولکې ده او الحمیه الجاهلیه غرور فتح دویشتم درم انصراف توبه 127 سلورم اسوات زمر دویش یوشتم عدم فقه القلب اعراف 179 دویشتم عدم الايمان في القلب مائده یو څلختم په دغه شکل د منافقینو ختم الله على قلوبهم مشکلاتو کې من اصول کې من دا ذکر کړیو نسبت دوی ته کیږي په خپل دوی اقرار کوي هاي دې خیر وی او که شر وی که ایمان وی نو دا حقیقت ته معتزله وی چې د قبیح کارونو نسبت الله ته نشي کېدی او زمخشری د کشاف پنځه تعویلات آیات کی ذکر کړی دی الته بیا وګورئ جواب چې دا نسبت الله خلقن او قدرتن دی صفات الله پاک پیدا کړی دي خو سبب د دوی اعمال دي کاسبین دوی دي دوی بد اعمال کول تر دې چې زړه یې بند شو ختم الله علی قلوبهم پیدا کول د قبیح قبیح ندی دیر حکم دی پکی مار لړم الله پیدا کړی دي کسب د قبیح زهر خړل دا ناکار دی د بندګانو عمل دی او مثال ما پیش کړو سړی جرم کی قاضی ته پیش شي پس د شهادت نه قاضي فیصله وکي جیل یا لاس غوسول نو خلق وی چې قاضی صاحب د فلانی سړی لاس غوڅ کو قاضی صرف فیصله اوري الله فیصله کړی دا د بندش د زړونو د دوی من اجل اعمالهم السوء تبلیغ په دوی باندې اثر نه کوي دین جواب چې ختم علت تپاره د ما قبل د لا یؤمنون نه دی بلکې دا نتیجه او تفرید په ما قبل باندې لکه تفرید سزاوی په ناکار عمل قرطبی ابن کثیر د امت اجماع را نقل کړی دا چې باری تعالی نسبت د ختم او د تبعی په طریقې د جزا ورکولو دوی کفر کوي نږدې یو صورت دزه او پناکار عمل باندې سړې زهر وخوري مرشي کواشي ونشي بد بد شي دا څه قباحت نه دی ښه ایک سو بتیس پیری دا لفظ ذکر دی یو معنا ټوکړه د غوخي چې ګس طرف ته ده او قران کې دا ډیر ذکر دی فؤاد ورته وي او شرعا دا خبره ثابت ده چې محل د عقل چې دی هغه زړه دی سورت قاف کی سینتیس نمبر آیات آداب د قران کې چې مونږ ویلو چې ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب تحقیقی دلته هم دا معنا ده ختم الله علی قلوبهم قوت تعقلی د دوی باندې د دوړو نه نه د حق او د باطل نه نه صرف د حق نه ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم عطفت على قلوبهم باندې د ختم دلان دی داخل دی دلیل سورت جاسیه درشتم وَأَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ دا عطف د مسبب دی په سبب باندې وغونه هم الله بند کړی دي علی سمعهم قران کریم کې سمع په معنا د نفس غوږ سره دویم سمع مصدر مبنی للمفعول او ریدل شوی خبری سورت شعراء کله سمع په معنا د اوریدلو سره مصدری نو چې توان لرلې د اوریدلو د حق وما كانوا يبصرون او نه لید خیر لره غوګونه قوت سامعه مسموع بالمعنى المصدري وعلى ابصارهم شعه ابصار جمع د بصر قران کریم کې د دې معنا سترګي سترګي اوس مونږ ویلو